اوله حصہ کې د الله رب العالمین وحدانیت بیان شو د الله رب العالمین پینځه صفات بیان شول الله رب الرحمن رحیم او مالک مونږ ویلو چې قران کریم کې الله رب العالمین دا صفاتونه ځان له ثابتای او غیر نه نفي کوي او پایوانی مونږ د قران کریم آیاتونه پیش کړل اوس د دې ځای نه دویمه حصہ د صورت او پدې کې عاجزي د انسانانو ذکر کړي مخکې سره ربط او تعلق دا دی چې کله وی دا مخکې پنځه صفات ومنل الله رب رحمان رحیم مالک عقیده دې صحیح شو نو عمل به اعلی قبلي چې عقیده دې برابر شي زکه ورپسې وی یا کنا فدو چې عقیده توحید برابر شي داغینا پس بیا عمل قبلیږي الله رب العالمین ته زکا کچره عقیده توحید نوی نو کار سمرا اعمال او کی الله رب العالمین تاغا نه قبلی قران کریم کې الله فرمایي وقدمنا الی ما عملوا من عمل فلا کفران لسائی شر داری چې دې مؤمن وي نو مخی عقیده برابر شوا نو اسوئی ایا کنابدو عبادت کرو الغرض عبادت اله کوا چې عقیده دې د توحید برابر شي چې کله د الله وحدانیت اومنه نو بیا عقیده ټیک شو نو عمل کوا دویم ربط او تعلق د دې آیاتونو مخکې سره دا دی چی مخکی احکام علمی ذکر کړل څه مطلب هغه خبری ذکر کړی چی باغی باندې صرف علم راوستل دي څه مطلب په دې علم راوستل دي چې زمونږه الله دې رب دې رحمان دې رحیم دې مالک دې اوس د دې ځای نه هغه احکام ذکر کوي چې په هغه باندې عمل پکار دی ځکه عمل رسو د علم نوي که یو سړی عمل کوي او علم یې نه نو دې اسه وخت ضایع کوي دیو جنا محدثین باب دی باب العلم قبل العمل باب العلم قبل العمل والبيان دا عمل او د بیان نمخ کې علم ضروری دی ته چې کوم عمل کې داول په باغی باندې علم راولې دارنګ کوم بیان کې اول به خپله په هغې ځان پوهه کړې چې دا زه څه ویم وروسته به بیا خلکو ته ښې صحابه کرام وی تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران اول موږ ایمان زده کړو اجمالی ایمان مرونو نو بیا قران ته کیناستو او د قران نمزان خبر کو چې کوم شی وروسته ذکر کول پکاري او ته مخکې ذکر کې دا حصر او اختصاص پیدا کوي څه مطلب یو شی په بل کې بند کی حصر دی ته وایي نو معنا دا چې عبادت بندي صرف د الله رب العالمین سره دای مخ کې کړو ایا کنا عبدو ایاک نستعين نو عبادت او استعانت دا خاص کر د الله رب العالمین سره عبادت د دریو سيزونو نه جوړ دی د ظاهری سبب سره مینه ده سړی د پلار سره مینه کوي مور سره مینه کوي خاون د خزه سره مینه کوي خزه د خاون سره مینه کوي پلار بچو سره کوي جایز ده اوس دې ته ته خدایتوب نه شې ویلی، ځکه دا مینه د خدایتوب نه ده، مینه د الوهیت نه ده. یاره په اسباب ظاهریو یو سړی بل په سر باندې ټوپک کې خو تماچا کې خو ظاهری سبب لکه یو سړی بل په سر باندې ټوپک کی تماچا کې خوا دې او یریږي نو دا دې څوک نه وي چې د شرک کو زکه دلته ظاهری سبب موجود دی دارنګي تمنا بچی د پلار نه تمه کوي چې مال به پیسې راکی جایز ده شرک نه دی بعضی کمقل په دې نه پويږي ناغه هر څه لړل تپلو کی دارنګي استاد دې تتنه تمکه چې ما ته قرآن خو جایز ده علم به ما ته وخی جایز ده اوس دا درې واړه چې کله بغیر د ظاهری سبب نه وي مینا دا ظاهری سبب نشتا هیڅ سبب نشتا او تو سره مینا کې د دنیا اسباب پکې نشتا مضبوط غونډه کړه لا باندې لړای شي د دنیا اسباب نشتا او تور سره مینا کې نو دا جائز نه ده دارنګ یرا وینه ګورې نه ظاهری سبب نشتا او ته ته نه یرا کې جائز نه ده دارنګ تما دا الله نه علاوه دا جایز نه ده مارزو کو چې عبادت د دریو سيزونو نه جوړ دی مینا یرا او تما دا دریواله په دوه قسم دي یو د ظاهری اسباب سره دي او دویم بغیر د ظاهری اسبابو نو چې ظاهری د دنیا سبب نه او ته دا دریوانه را جمع کې دې توي عبادت وداوم یاد ساتي چې کله دا دریوانه را جمع شي نو دې توي عبادت که چېرې درې واړه نه وي نو یو ته څوک عبادت نشي ویلی مثال یې داسې دی لکه کټ کټ جوړ شوی پای کې کټ پخې وي پای کې بازوګانی پای کی بوړوی دا دری واړه چی یو ځای شی نو د هغی نه بیا کټ جوړ شی یوازی بوړ ته څوک کټ نه وایی پټی ته څوک کټ نه وایی یوازی بازوګانو ته څوک کټ نه وایی او نه کټ پخو ته نو کله چی دا دری واړه یو ځای شی نو د هغی نه کټ جوړ شی دارنګی مینه د خدای تو یره د خدای تو او تمه د خدای تو د خپل معبود نه چې کله دا دریوانه یو ځای شي نو دې ته وایي څه عبادت که صرف یره وی نو دا خو شیطانم کړي وا شیطان وای انی اخاف الله رب العالمین زه د الله نه یریږم چې رب د مخلوقات دی یره خو په شیطان کې هم وا دارنګ صرف مینا هغه هم کافی نه ده بلکې دا دریوانه چې یو ځای شي نو هغه ته وایي عبادت دا درې واړه قران کریم یو ځای ذکر کړي لکه سوره بنی اسرائیل پینځل لسم سپارا و پنځم آیات وګورئ بهر اوسې الخو نو چې دا دریوال را جمع شي دی ته وای عبادت دا عبادت مسله دومره اهمه وا چې د دې لپاره الله رب العالمین انسانانو پیریان پیدا کړیو لکه سوره زاریات مضبوطیا والا الله وی د رزق ذمہواری ما کړی دا او ته زما عبادت وکا نو تا د الله عبادت وکړو تا د الله کتاب زده کړو قران دې زده کړو ته خو دې له پریشان یې چې هغه لاک ډاون دې پیسې نشتا سبق وو ددې پریشانی در سره شته او دا پریشانی دې چارته وکړه چې دا الله کتاب مې نه وي زده کړې په قبر کې بس جواب ورکوم قیامت کې بس جواب ورکوم الله له بس جواب ورکوم د دنیا غم در سره شته او دا الله د کتاب غم در سره نشته درېمه دعا دا الله کړې ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو طالب العلم ناس ته هغه قرآن او حدیث زده کول دا هغه ورورو او هغه به مهنتونه کول پیسې به ګټلې یو ورځ رالو نبی علیہ السلام ته وایي دا تا سره ناست دی د دنیا ټک کار نه کوي ځان نه اخون جوړ کړی دی او بس هر وخت شپه ورځ قران ته ناست دی حدیثو ته ناست دی بل کار نشته د ته وای چې لګي پیسې وګټي بس یوازې دین خو نه نه کنه اوسم خلک وی کنه مړوي بس بل کار نشته وای بس دین ته کار ویلې آخرت ته کار ویلې د دنیا هم ګټل غواړي نبی علیہ الصلات والسلام په خندا شو او ډیر ناشنا جمله ویلې او زما استاد لپاره هغه یو لایه عمل له رول ماډل دی نبی علیہ السلام وته فرمایي لعلک ترزق به دا ته چې لګې ډېر پیسې ګټي او دا تعالی لږ ډیر رزق ملاویږي شاید چې دام د ده برکت دی دا چې دې ما سره ناس دی او تعالی کم څه ملاویږي دام ګره د ده برکت دی دا سموایا چې زه مهنت کوم او چې الله یې نواړي مهنتونه وکړه الله یې نظر کوي الله رب العالمین خو په هر طریقه باندې کولې شي نو دا نه چې توای ها دنیا او دنیا ټول عمر دی دنیا له کار ویلې چرته د الله کتاب دی راوغستو قبر کې به الله له څه جواب ورکړي الله وی زره نه رزق نه غواړم ها موږ د رزق ګټلو خلاف نیو او دومره دا چې کله د الله کتاب شروع شي نو بیا خو قران له وخت ورکول پکار دي کنه هغه کم ځای کې دیاړي کړی دا مزدوري کړی دا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نے روایت کی ترمذی ابن ماجہ دوان ذکر کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو انکم توکلون علی الله توکلا لرزقتم کما يرزق الطير تغدو حماسا وتروح بطانا که تاسو په الله صحیح بروسه وکړئ، یقین وکړئ او ځان وسپارئ په الله، نو داسې رزق به درله درکړي لکه مارغانو له چې ورکوي. سهار وختي تشې ججورې رواني او ماښام چې راځي ګېډې ډکې کړي او ځان سره یې په مښوکه کې هغه بچو له هم راوړي، هغوی له هم رزق ورکوي. بارغان له سوق ورکي دارنګي زنګلونو کې زناور له سوق ورکي سپیو خنزیر له الله ورکول شي او ته بر الله کتاب لرازي او تعالی به نظر کوي وستا یقین نشته په الله رب العالمین بهر حال غرض داو چې عبادت د پاره الله انسانانو پیریان پیدا کړیو دارنګه د دې عبادت د پاره الله انبیاء علیهم السلام را لګلو سوره انبیاء ولسمه سپارا 25 نمبر آیات ګورئ دینوشتم آیت آیت نمبر پچیس سورت الانبیاء وما ارسلنا من قبلك من رسولنا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا نفعبدون الله وایي پچیس نمبر آیت پنځه ویشتم سورة الانبیاء نه دي رالېږلي مونږه مخکې ستا نه پیغمبران مګر مونږ به وایي کول هغوی ته چې نشته حاجت پوره کوونکی مګر صرف زما نو صرف زما عبادت وکړئ الله وایي هر نبی دا آواز کړی لا اله الا انا فعبدون عبادت بیان کړی دی یا کنا بدو مضمون ریر نشی مسله په یا کنا بدو باندې شروع ده د عبادت د بار الله انبیاء علیہ السلام را لګلیو دارنګي سورې نحل څوارلسمه سپاره شپږ دېرشم آیات وګورئ آیت نمبر 36 سورۃ النحل سوارلسم سپارہ 36 نمبر آیت چې د یو الله عبادت کوي او ځان وساتي د عبادت د غیر الله نه یا کنا بدو ار یو نبی دا واس کړي ان عبد الله واجتنب الطاغوت نشته تاسو لا چې پوره کوونکی سوا د الله نه بل څوک نو علی السلام وای یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره 65 وګورئ 15 پیتم حضرت هود علی السلام اعلان کړي 15 پیتم عمدہ صورت یو 15 پیتم آیات ورستو وګوره شعیب علیہ السلام مدین والو تم لګلیو هغه وی یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره وزما قوم دی والله عبادت کوي بلا جتروا نشته تاسو لا سوا د الله نه قوم ته وای د الله عبادت وکړئ او د الله نه ویریږئ ایاک نعبدو عبادت یوازې د الله دی د بل چا نشته دارنګي سوره مریم دو سل وختمات وګورئ شپږمه سپارا د ابراهیم علیه السلام واقعا الله ذکر کوي سوره مریم دارنګي سوره انبیاء دی پسې سوره طه دی ورپسې انبیاء دی ولسمه سپارا سلور بلسم آیات ګورئ آیت نمبر 54 اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لاكفون ابراهيم عليه السلام ته وګرا چې پلار ته یو قوم ته وایي دا سه عبادت هم شروع کړل دي سورې صفات کې براشي چې ابراهيم عليه السلام خلق ته وایي یا نقصان نه کولای شي ولیم ځان غر کړی دی ځان هم تبا کړی دی د عبادت مسله ټول انبیاء علیهم السلام بیان کړی دا او تفسیر به ان شاء الله لک سوره بقره کې بیا کوم یا ایو الناس عبدو کې دارنګه بشارت او زیری ورکوي هغه چا ته چا چې د الله عبادت کړي سوره زمر آیت نمبر 17 ولسم وګورئ درويشتمه سپارا الله پاک زیره ور کوي هغه چا دا چې دا الله عبادت کړوي سوره زمر هغه کسان چې ځان ساتي د عبادت د غیر الله نه او رجوع کوي الله ته الله یې زیر ورکه زما بندګانو ته فبشر عباد زیر ورکه زما بندګانو لا هغه بندګان چا چې زما عبادت کړی کناری نه او کزرانا الله ولا زر ور کوي اولائک الذین هداهم الله واولائک هم اولو الالباب دا کسان یا عقل مند دنیا کې عقل مند الله هغه چاته وایي چاغي دا الله عبادت کوي دارنګه آیات نمبر 66 وګورئ شپږ پېتم او دا صورت سلویشتمه سپارا آیت نمبر 66 شپږ شپیتم پیغمبر ته الله حکم د عبادت کوي بل الله فعبد وکم من الشاکرین چه تاله دومره بهترین کتاب درکړی دی سورة الحجر وګورئ سوار لسم سپارا یو کم سلم نمبر آیت آخری آیت آیت نمبر ننانوے یو کم نوی نمبر آیت ہے سوار لسم سپارہ سورة الحجر آیت نمبر 99 یو کم نوی نمبر آیت بل وعبد ربک حتا یاتیک الیقین د خپل رب عبادت وکا تر دې چې راشي تعالی مرګ نبی علیہ السلام تعالی وی چې د رب عبادت وکا د رب عبادت کا تر کمی پوره حتا یاتیک الیقین تر دې چې راشي تعالی مرګ درب عبادت کا تر دې چې راشي تعالی مرګ تر مرګ دا الله عبادت کا نو ایا کنا بدو هر پیغمبر ته الله د عبادت حکم کړی دی چې دی او الله عبادت کا او خلق هم دی لرا بلا ایا کنا بدو الله صرف ستا عبادت کوو د نبی علیہ الصلات والسلام صفت چې بیانې په مقام د اسراء کې داغم په عبادت سره کوي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا سوره بنی اسرائیل اول کې دارنګي د دعوت په مقام کې ورته عبادت وایي سوره الجن کې دا الله زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی د دې الله عبادت وکړي هر یو نبی دا आवाज کړی ایا کنا بدو دیو جنوي مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں مجھ سے بجز خدا کے کسی کی حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نه جائے گا دا الله نه علاوه د بل چا په در کې به زما سرخ کتل شي یو الله عبادت کوما یا کنا بدو دارنګي اولیاء کرام د الله د عبادت بیان کوي لکه سوره کهف کې براشي اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله وګور اصحاب کاف ایوه زمونږ رب الله دی او غیر الله نه را مدد کوو اولیاء کرامو رجل مومن د دې आवाज کړی سوره مومن کې یو سوي ختم کې ذکر کړی پيريان وګوره هغه هم د الله د عبادت دعوت ورکوي سوره قاف کې راځي او درشمات کې شپږشتمه سپارا سوره احقاف آیت نمبر 31 یا قومنا جیبو داعی الله وآمنوا بی یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم د رحمان بندگان هغه کسان دي چاغي پزمکه باج ځای باندې ګرځي او چې جاهل سره مغامر شي قالو سلاما عباد الرحمن الله پاک په دې خوشحالي چې انسان هغه ته ځان عاجز کی ابدیت کار کی اياک نعبد دارنګي په مختلفو صورتونو کې ذکر کوي اياک نعبد ما دا غي مختصر نمونه پیش کړي عبادت د دریو سيزونو نه جوړ دی ماوي یو مینا دویم تما او دریم یرا چې کله دا درې واړه راجم شي بغیر د اسباب ظاهریونه دې ته وی عبادت څنګه چې د درو شیزونو نه جوړ دی نو داسې عبادت په درې قسمه دی عبادت په درې قسمه دی یو دی عبادت باللسان دویم عبادت بالقلب دریم عبادت بالجوارح یو دی عبادت باللسان په جبه باندې عبادت دویم عبادت بالقلب په زړه باندې عبادت دریم عبادت بالجوارح په نورو اندامونو عبادت عبادت باللسان څه ته وایي الدعوت الى الله والذب عن الدين وتبیین بطلان البدع والقیام بالتبلیغ د الله طرف دعوت ورکول او د دین نه مچان شړل لکه څنګه چې مچ په یو ځای باندې کینی نو هغه ځای ګندکې دارنګه دا د دین مچان د دین شړل چې د دین په نوم باندې گمراهی خوري عقیده خلق له تبا کی معاشره خلق له تبا کی عمل خلق له تبا کی د قران نه لری کی وتبیین بطلان البدای والتوکل والانابه یو د الله سره مینا دویم یرا دریم تما او سلورم توکل په الله باور په الله چې اسباب استعمال کې او توکل په الله وکي دریم عبادت بالجواری دی بعد دامونو لکه خاله موز دے جهاد دے او دارنګي په هر یو نیک کار کې جلدی کول دي دا عبادت بالجواره دي حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ وی چې کله مړکیږي توره لاس اوچا دکړه وای د بی غیرت سترګې دی اوچا دي نشي ما په یو یو جنگ کې نه نه توره ماتې کړې دي وان لم يستطيع فبقلبه وذلك اضعف الايمان پتاسو کې چې څوک غلط کاروي نه اول په لاس باندې کی کتاقتی کدای نه نو په جبه پاغي باندې ردو کی او د علماو دا فرض دي چې په معاشره کې په کلي کې غلط کار ویني نو عالم به هغه رد کوي او کني کوي په ورځ د قیامت باندې الله له جواب ورکړي چې ستا په محله کې ستا په کلی کې او ستا په معاشره کې گمراهی فاشی شرکیات او بدعات کېدل تا په باندې سمره رد کړې دي تا خلکو ته ویل نشو چې دا ګناه ده تا سره خو منبر او محراب او تا له پکار داو چې تا خلکو ته دا خودلی وي چې ګوره دا ګناه ده او د دین ځان وساتئ او کای نه کای ورځ د قیامت به الله له جواب ورکړي علماء فرض دي هغه منکر غږ کول په ژبه باندې او مخکې فرمایي وان لم یستطع فبقلبه کدا وس دیوم نه نو زړه کې دا غیر رواني او د ختمېدو کوشش وکا وذالک اضعف الايمان دا کمزور درجه د ایمان ده د دې نه اخوا درجه د ایمان د سره نشته نو ایاک نعبدو معنی دا مونږه محبت خشوع توکل باروسا اسباب استعمالو او یقین او باروسا پتا باندې کو الله او ستا طرف دعوت ورکو موږ jihad ستا لپاره کوو د عبادت ډیر منازل دي په هغه باندې زموږ مشایخ او استادانو کتابونه لیکلي دي بهر حال یا کنا بدو د عبادت د پار الله انبیاء علیهم السلام را لېګلیو د دې لپاره الله رب العالمین پیریان انسانان پیدا کړیو او هر یو نبی د عبادت دعوت ورکړي دي او عبادت د دریو سيزونو نه جوړ دي مینه د خدای ته تمه د خدای ته او یره د خدای ته او عبادت په درې قسمه دي عبادت باللسان عبادت بالقلب او عبادت بالجواره په اندامونو دا د کول ضروری دي چې کله دی عبادت کولو د الله د امداد نه بغیر عبادت نشي کولای د الله د امداد نه بغیر قران د نشي کې ناشته د الله نه استعانت او د امداد نه بغیر جهاد، مونځ، روژه، زکات الغرض څومره چې د دین کارونه دي چې د الله توفیق او مدد در سره شامل حال نه نو ته یې سم نشي کولای دیو جنې ورپسې وې و ایاک نستعين یا الله صرف ستانه مدد واړو بل چان نه واړو نو موږ کې خداوي او داس کې د طوطي هغه رټی لګولی یو سړی او طوطي ساتلی و پنجره کې بند کړی و دا هغه طوطي ته خبرې وښودې ورته وی طوطي بار ته ونځي که بارو ته ډاګه کې ښکاری جاله چولې پای کې براګیر شي نو هغه د الفاظ زده کړل ځان سره لګیاو توتی بار ته ونځي داسې بوشي داسې بوشي یو ورځ د پنځرې را ور کولاو به بار وته چې وته بار ډاګه کې اخ کې جال کې راګیر شو نو باغ جال کې ځان سره لګیا دی وې توتی بار ته ونځي ښکاری جال چولې جال کې براګیر شي ځان خو په نو پوي کړي کنه نو توکی بابا پرې موږ باندې لږ ځان پوي کا ایا کنستاین وای او بیا هم د غیر الله نه مدد غواړي کلا وای پیر بابا را مدد شي کلا وای کاکا سي پنه کې را ورسیږي کلا یو زیارت رواني او کلا بل رواني نه و ایاک نستعین الله صرف ستانه مدد غواړو د بل چا نه نه غواړو دعا کې درې شرطونه دي یو دا چې د چا نه څه غواړي نو اول دا هغه صفاتونه بیان کا نو هغه بیان کړ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پینځه صفات د الله بیان کړل دویم چې چانه غواړي نو خپل حاجت دا سره وګڼا ځان ورته محتاج کا ایا کنا بدو ایا کنا استعین دې سره ذکر کړل نو چې بیا غواړي نو راغی نه پس نه غواړه په ډیرو معنو سره راځي دلته یې تفصیل کوم بل ځای به بیا صرف حواله ورکوم دیو جن دلته یې ځان سره ولیکي او یاد یې کوي په نورو ځایونو کې لکه سوره بقره کې مر روان دي راي کې بزویم چې مخکې ما فاتحه کې تفصیل کړو بیا بیا نه کوم هدایت په ډیرو معنو باندې راځي کله هدایت په معنا د هدایت عامه سره لکه سوره طه آیت نمبر 50 په لسم آیت وګورئ شپږم سپارا موسی علیہ السلام رب زمونږه هغه ذات دی چې ورکړې دی هر یو شی له پیدایش دا بیا ورته طریقې ژوند خو دلې دا سوره طه آیت نمبر 50 پنځوسم قال ربنا الذي آتا كل شيء خلقه ثم هداه رب زمونږه الله غذات چې ورکړ هر یو شي له جوړخ داغي ثم هدا به طریقه جون ورته خودل دا میګی له داغه مناسب هدایت حادی له داغه مناسب هدایت نو اوله معنا هدایت عامه سوره طه آیت نمبر 50 ربنا الذي آتا كل شيء خلقه ثم هدا رب زمونږه الله غذاته چې ورکړې یار یو شي له جوړښت دای بیاي طریقه د جون ورته خودلې دا هر چاله داغه مناسب رانمایي دویم هدایت فمانه د لار خودلې سره میاش د رمضان هغه دا چې شروع د نزول پای کې د قران شوی دا هدل للناس هدایت د پاره د ټول خلکو څه مطلب لار خودون کې بیان کون کې د پاره د ټول خلکو هدل للناس په معنا د لار خود سره دارنګه سوره نساء آیت نمبر 68 وګورئ آتش پیتم پنځمه سپاره آتش پیتم سوره نساء هدایت امانا د لار خودن سره میسج کلوز کړ هدایت په معنی د لار خودنې سره اخر دا ته ګوري ولهدیناهم صراط مستقیما الله وی مونږه خودلې دوی ته لار نیغا 68 سورې نساء ولهديناهم صراطا مستقيما او دلې به مونږه دایته لار نه غبره برا دارنګي سورې راد یار لسمه سي پارا و ما ات ګورئ هدایت په معنا د لار خود سره سورہ رات آیت نمبر سات اوم آیت دیار لسم سپارا اخیر دا آیت گو رئی انما انت منذر ولكل قوم عاد یقینا ته يرون کې هر یو قوم ته یو لار خودون کې هدایت په معنا د لار خود سره دارنګي سوره حمیم سجدا ولسمات ګورئ اوس لږ سوره نساء وګورئ یو سل اووه دېرشم آیات پته به درته ولګي په خپله پنځمه سپاره سوره نساء آیت نمبر 137 یو سل اووه دېرشم ثمودیان ته مې هدایت کړو او دلته الله سوئی چې کفر کړی الله وی ولا لیهدیهم سبیلا نه هدایت کوي دي ته لارې ول ثمودیان کافر نو سو نو حال د الله وی ما ورته هدایت کړو او دلته وی ولا لیهدیهم سبیلا نه هدایت کوي دي ته لارې نو بتا ته آسان شي چې کله معنی نه یاد کړې هر ځای کې به مناسب معنی کې نو دلته په معنا د توفیق سره دی نه توفیق ورکړي دی ته لارې دارنګي سورہ ال عمران 86 وګورئ شپږ اتیا آیات سورہ ال عمران دریم سپارا الله توفیق نه ورکوي کوم ظالمانو ته اوس که لفظي معنی کې چې الله هدایت نه کوي ظالمانو ته دا سمودیان ظالمان نه وسو حال تخو الله وي اما سمود فهدیناهم اوس بدر ته آسان شي چې هلته په معنا د لارښودنې سره ده او دلته په معنا ده توفیق سره ده الله توفیق نور به کوم ظالمانو ته لا یاد القوم الظالمین الله توفیق نور به کوم ظالمانو ته دارنګي سوره توبه او د شمات ګورئ لسم سپارا سوره توبه آیت نمبر 37 او د شم والله لا دل قوم الكافرين سوره مؤمن کې مګ وشتم آیات کې دغه رنګ وایي سوره احقاف کې هم لسم آیات کې دغه رنګ وایي هدایت په معنا ده توفیق سره دی دارنګ هدایت په معنا د کلکوالی او مضبوطوالی سره لکه سوره بقره 214 آیات ګورئ آیت نمبر 213 دوه سوه دیارلسم دویمه سپاره هدایت په معنا د کلکوالی او مضبوطوالی سره سوره بقره دویمه سپاره 213 214 والله یادی من یشاء الى صراط مستقیم الله توفیق ورکړي چاله چې خوشي په طرف د لارې نه غبانې هدایت په معنا د توفیق او کلکوالی سره سوره یونس نه ما دوري ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان لري عمل کړي د نیک په طریقې د نبی عليه الصلاه والسلام یا دیم ربهم ایمانهم توفیق ورکړي دی لره د دې په سبب د ایمان د دی باندې اوس کمانه هدایت وکي نو چی ایمان روړی دی نو بیا د هدایت څه ضرورت دی نو اوس په معنا باندې پوهیږي چې دلته هدایت په معنا د توفیق سره نه همات سوره یونس دارنګي سوره کهف کې دیار لسم آیات کې وایي لسم سپارا څوک چې په الله ایمان راوړي هدایت به وکړي دا غزړه ته هدایت خو ورته شوی دی چې په الله ایمان وروړو نو هدایت ورته وشو واصل کې هدایت په معنا د ثبات او کلکوالی سره مضبوط بکی دا غزړه ا سوره تغابن یولسم آیت ومن یومن بالله یهد قلبا دارنګ سوره محمد کې وایي 17 ولسم کې والذین تدو زادهم هدا هغه کسان چې هدایت مونږ زیات بکی دی لره توفیق هدایت په معنا د ثبات او کلکوالی سره نو د هدایت ډېر معنی دي لوی لوی خلکو ویل ولې هغه ته لار معلومه نه وسه نو ماوی چې هدایت په ډیرو مانو دی دلته په معنا د کلکوالی سره دی لکه شیخ الاسلام انصاری ذکر کوي ابن قیم هم ذکر کوي ثبتنا علی صراط المستقیم الله کلک مونږه بلار نه غبانی الله نیغه لار باندې مو کلک کې مضبوط کې مونږه اوس دا نیغه لار وای ستا مونږ کې خو وای اې دې صراط المستقیم او دا نیغه لار د سنا دا نیغه لار کم یو دا لک پیجندلم بکار دی کنا نیغه لار د دینه مراد دي درې سيزونه د صراط مستقیم یو نیغه لار مراد د دین د الله عبادت سوره آل عمران یو پنځم آیت ګورئ دریم سپارا سوره آل عمران آیت نمبر 51 یو پنځم الله زما عمر دی استاد عمر دی د دې الله عبادت کوي دا د نیغلار وختي مونږ راړو له سوره مریم شپږ دیر شمات کې دارنګي سوره یاسین یو شپږم کې وایي وان بدونی هذا صراط مستقیم الله وی زما عبادت کوي دانی غلار دا چې دا الله عبادت وکي نو دانی غلار دا نو دا پیجندل پکار دی یو د صراط مستقیم نه مراد د الله عبادت پاغي ما یو سو آیاتونو د قران پیش کړ نو معنا څه شو اهدنا صراط المستقیم کلا کې موږ الله په خپل عبادت باندې اهدنا صراط المستقیم الله مونږه کلک کی اهدنا صراط المستقیم الله ته مونږه په خپل عبادت باندې کلا کی موږ کو الله همیشه را توفیق راکړي روزانی سم الله همیشه توفیق راکړي زکات ورکوما حج کوما چې څومره عبادت دي الله ما په دې باندې کلک کې مال استقامت راکې دویمه د صراط مستقیم نه مراد تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره زخرف آیت نمبر 61 یوش به تم ګورئ بینشتمه سپارا وتبعونی هذا صراط مستقیم پیغمبر علیہ السلام وی وتبعونی هذا صراط مستقیم زما تابیداریو کیدا دا نیغلار کنی غلار غواړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابیداریو کا پغم کې پخادای کې د پیغمبر طریقه اختیار کا الله ته خوای الله ما د پیغمبر په طریقه باندې کلک کا مضبوطواله را لراکا او چې کله د پیغمبر د طریقې وخت راشي بیا در نه یې راشي بیا هو د استاد خبره نه مانی د عالم نه مانی بیا د خپل کلی او د رسم او رواج او د خپل زړه منی نو په دې موږ خو لګ عمل وکړه کنه دې نه صراط المستقیم الله د پیغمبر په طریقه میکلا کا دارنګي دریم د صراط مستقیم نه مراد د الله کتاب قران کریم لکه سوره آل عمران سورہ انعام آیت نمبر 153 یو سل درې پندوسم ګورئ یو سل درې پندوسم سورہ انعام صراط مستقیم نه مراد د الله کتاب اهدنا صراط المستقیم ته ځان سره سوچ وکړه چې قران پسې څومره روان شوې قران نه دې څومره ځان خبر کو وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نه نه نه خیر هیڅ خبره نشته ماشومان دي ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ګډو وډو لارو پسې مزه جدا بم کی د لارې د الله نه څه مطلب الله اعلان کوي اے مسلمانا ګور قران نه علاوه بل لار پسې لار نشي یو سړی تا ته وای چې زړه ته دا مسله کوم ولې دا الله کتاب دا خبره کوي بل ته وای زه ته دا خبره کوم ځکه زما استاد ویلی دي زما پیر سے ویلی او فلانی ویلی او فلانی ویلی دي نو تعالی الله دومره عقل نه درکړي الله وایي ګډ وډو لارو پسې لاړ نشي ګني دا الله د لارې نه بدی جدا کی دا الله لار سره قران دی نو قران پسې ولې نزي چې ته کله یو پسې رواني او کله بل پسې رواني دارنګي یو سل 55 سم ګورئ دعایت رستو وهذا کتاب انزلناه مبارک فتبعوا دا قران عظیم شان کتاب دې مونږ را لګل د خیر نه ډک کتاب واسمره د برکتونو کتاب دی هغه سینا چې پای کې د الله کلام پروت دی هغه سمره مبارک ده هغه کور هغه اجرا هغه محله هغه کلی چې پای کې د الله د کتاب بیان کیږي هغه څومره برکتی ده پای کې د الله رحمتونه راوړيږي مبارکون الله وی دا د برکتونو کتاب دی دې سره رحمتونه راځي برکتونه راځي شیطان کوشش کوي چې دینه خلق باندې کی فتبعون دې قران بسره روان شي صراط مستقیم نه مراد د الله کتاب چې قران کریم راواله او ځان ته خبر کا دارنګي یو سل شپږشته مات ګورئ همدا سورۃ 126 سورہ انعام ایدن صراط المستقیم مراد الله کتاب یو سل شپږویشتم آیت سورې انعام وهذا صراط ربک مستقیما دا قران کریم لار درستا دا مستقیما نیغه لاره نو که رب له رسېدل غواړې د الله کتاب راواله او د الله د کتاب نه ځان خبر کا د قران نه ځان خبر کا دیو جنا شیخ القران رحم الله نل سایرین کی ذکر کئی ذاک سبیل المستقیم و غیری سبل الغوایت و ضلالت و الرداء دا قران نیغه لار ده او د دین علاوه د تباہی او د گمراهی لار دي نبی علیہ السلام چې کله وفات کیدو نو په آخري مرز الوفات کې نبی علیہ السلام فرمایلیو ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما تاسو کې ما دوه څیزونه پریښي دي تر څو چې تاسو په هغه منګولې لګولې هیڅ چره به هم گمراه نشئ یو کتاب الله د الله کتاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د الله کتاب او دویم و سنتي او زما سنت نبی علیہ السلام وایي نو که کامیابی غواړې نیغه لار غواړې په قران او سنت باندې منګولې ولګوا تاویلی ماویلی پریدا د فلانی کتاب او فلانی کتاب او فلانی استاد او پیر او مولا مولیان پریدا دا الله کتاب راواله قران راواله چې د اصل دین نه خبر شي هذا صراط ربک مستقیما دا نیغه لار دا قران کریم نو معنا دا شو اهدنا صراط المستقیم الله کله کې مونږه یو معنا په خپل عبادت باندې مکلا کې چې ستا عبادت کو نو چې دای نه زیات کو چې کمیږي نه الله په تابعدارۍ د نبی علیه السلام هم کلک کې چې کله مسله راشي چې موږ په سنتو باندې عمل کوو چې د بدعاتو د کلی د رسم رواج نه ځان وساتو او درېمه معنا الله ستاسو په کتاب باندې مکلا کې چې یو ځل قران ته کې ناستو الله بیا هم د قران نه محروم کوا شیطان به دې د قران نه منې کوي. سوره اعراف اتم سپارا شپاړسم آیت منع کوونکي د نیغې لارې نه د قران نه هغه د شیطان لکه سوره اعراف آیت نمبر 16 شپارسم قال فبما اغويتني لا قدن لهم صراطك المستقيم وی په سبب د دې چې زما ژوند حیران او پریشان کو بیا به راځم دی ته د مخ کی طرف نه مخامخ به ورته ناستم او قران ته به نه پریدم ومن خلف امرستو طرف د دینا اول خو برانه زینه قران لا او کچری لاړم شي قران ته کیوم ني رستو نه به ورپسې ځه په مختلفو طریقو باندې د باندش ذریعہ وګرځم وان ایمانه موخی طرف د دینا وان شمائل مو د ګس طرف د دینا نزړه ګس طرف ته یي څه مطلب زړه کې به الله وسوسه واچوم پرې مړه ټول ورځ به قران ته ناشتي ګرمای کې قران ته ناشتي په آرام پریوزا وځشا خوب وکا لارو کوڅو کې ولې نه ګرځي غب شپ ولې نه لګي ملګرو سره وان شمایلهم زړه ګز طرف ته نو شیطان به زړه کې وسوسه شیطان قسم خوړل دی الله تعالی چې ستا کتاب له برانه لاړ نشي ولا تجد اکثرهم شاکرین او تبه ونمومي شکر گزار او د مسلمان خوخه ده چې د شیطان ملګرتیا کوي او کړه الله رب العالمین خبره مانی دارنګي سورې نمل دلسمه سپارا سلی رشتہ مات ګورئ منع کون کې د دې نه شیطان سورہ نمل آیت نمبر 24 سلریشتم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينا لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ومې موندا دی لرا چې نور ته سجدي کولې شیطان ورته عملونه خسته کړي او بند کړي او د صحیح لارې نه نو د هدایت نه مومي شیطان منع کوم کړي د صراط مستقیم نه منع کوم کړي شیطان دویم منع کوونکی د قران کریم ندی هغه احبار رسول و رهبان و ناکار مولیان او ناکار پیران هغه خلک چې هغه د قران او سنت سره دښمنی کوي لکه سوره توبه سلو دیر شمات ګورئ لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله بندای خلق د لارې د الله نه یقینا ډېر د مليانو د پیرانو نه احبار جمع د عبر عبر وای مولا تا رهبان جمع د راهب راهب وای پیر تا څلور دېرشم آیت سورة توبه چونتیس ګوره الله وی ډیر د مليانو د پیرانو نه خوري مالونه د خلکو په باطلو طریقو باندې او منکه خلک د لارې د الله نه ډیر مليان او پیران به تو ګوري چې تابه د قران نه منې کوي وي مو ارزه ورلا مکه نه ور سره پوهه چې دا د الله د کتاب دشمن دی لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله زکه په دې باندې پوهه وي کچری یو ځل قران ته کې ناستو نو دې خو بیا مال سن را کوي دې بیا حق او باطل پیجنې باطل پرست مليان او باطل پرست پیران الله قران کې ذکر کوي چې دا منکون کې د الله د کتاب نه درې منا کوونکی د الله د کتاب نه اسادت او الکبرا هغه مشران چې د کلی مشران وي هغه خلک د الله د کتاب نه منی کوي سوره احزاب آتش په تمات ګورئ آیت نمبر 68 دویشتمه سپارا سوره احزاب د صراط مستقیم نه منع کوونکی یو شیطان دویم مولیان او پیران او دریم سرداران الله مون خدا خپل مشرانو خبره منلې وا دعوت ورکوونکی صراط مستقیم له سوق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داغه تابعدار چی قرآن له دعوت څوک ورکوي قرآن له به څوک خلق راواړي نبی علیہ السلام او څوک چې داغه تابعدار وي وانک لتدعوهم الى صراط مستقيم یقینا ته دعوت ورکې پیغمبر دیتا په طرف د لارې نه باندې د قران طرف دعوت ورکې مؤمنون آیت نمبر 73 وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم یقینا ته دعوت ورکې دیتا په طرف د لارې نیغه برابر باندې پیغمبر استا کار دادې چې د خلق لا د نیغه یا لارې یعنی د قران دعوت ورکې د صراط مستقیم دعوت ورکې دعوت ورکوونکي نبي عليه السلام او د هغه تابعدار دارنګه سوره نمل بان می وګورئ دلسمه سپارا سوره نمل آیت نمبر 92 نبی علیہ السلام سوئی شلم سپارا سوره نمل آیت نمبر 92 اول وی وامرت ان اكون من المسلمين ما ته حکم شوی چې شم د مسلمانانو غاړه کې خودن کو نه الله تا وان اتو القران وې زما کار دا دی چې زما خلق ته قران واما زما خلق ته قران خېما نبی عليه السلام کار داو چی خلکو ته به قرآن ښیی صرف نبی علیه السلام نه څوک چی د نبی علیه السلام تابعدار دی هغه ټول به د قرآن طرف دعوت ورکوي سوره یوسف وګورئ یو سل اتم آیت یار لسم سپارا سورة یوسف آیت نمبر ایک سو آٹھ یوسل اتم دیارلسم سپارا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتنا انا ومن اتبعني پیغمبره خلکو ته اعلان وکړه دا قران زما نیغه لار ده زه د دې طرف دعوت ورکوم په دلیل باندې زه او سوچ زما دي تابعدار نو څه مطلب چې څوک ځان ته تابعدار د نبی علی السلام وي هغه به د قران طرف خلک راغواړي چې راشه قران زده کا اوس یو سړی ځان ته وارث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی علما وی حدیث کې راځي العلماء ورثه الانبیاء عالمان د پیغمبرانو وارثان دي د شپخلې باندې کنا عالم به قرانم بیانې خلکو ته کوم عالم چې قرآن نه بیانوي هغه چرې د پیغمبر وارث نشي کېدی ځکه نبی علیه السلام وایي انا ومن تبانی زوم دې قرآن طرف دعوت ورکوما او سوچ زما تابعداري نو هغه به هم قرآن طرف دعوت ورکوي یو سلطه مات سوره یوسف انا ومن تبانی درې شپې درې څلوېښتم او څلور څلوېښتم کې دا قران نصیحت دې ستا د پاره پیغمبر او ستا قوم لا او زره چې تاسو نه به تاسو کړی شي وسوف تسالون الله وی تاسو به درنکوما چې تا قران ویلو کنا تا قران بیان کړو کنا د مولانا به تاسو کوي چې تا خلکو ته قران خو دلو کنا قرآن کریم ته دعوت ورکونکي نبی علیہ السلام او داغه تابعدار نو ماوي د صراط مستقیم نه اوریدون کې مشرکان لکه سوره مومنون کې مخکې موږ راړو له سلور او یام کې وای وان الذين لا يؤمنون بالاخره ان صراط لناكبون د دې قران نه اوړي هغه څوک چاغي د قران کریم تابعدار ندي او آخرت باندې ایمان نه لري اهدنا صراط المستقیم ماوي د صراط مستقیم نه مراد درې خبرې دي یو د الله عبادت دویم تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دریم قران کریم او په دې باندې ما آیاتونه د قران پیش کړل بیا منکون کې د صراط مستقیم نه شیطان چې کله هلکان په سکول کې تیوري سبق ووایي نو بیا ورته پریکټیکل کوي په ټیبل باندې ورته جوړي وی هایدروجن به داسې جوړي میټروجن به داسې جوړي او پلانې سیس به داسې جوړي اول تیوري سبق ورته وایي کتاب کې او په ټیبل ورته بیا پریکټیکلی ښيي نو قران هم دا څه کوي اول وی اهدنا صراط المستقيم دا صراط مستقيم څه شه دی صراط الذين انعمت عليهم لار دای کسانو الله چې تا انعام کړې پای باندې صراط الذين انعمت عليهم لار دای کسانو چی تا انعام کړی په هغوی باندی دا منعون علیهم څوک دی سوره نساء آیت نمبر 69 یو کم اتیایم ګورئ یو کم اویایم پینځمه سپارا دا چې الله بینان کړی دا څوک دی پینځمه سپاره سوره نساء آیت نمبر 69 یو کم او یایم منون علیهم سوګی چې الله به نام کړی نو دا به وی سره دای کسانو چې الله انعام کړي په دې باندې چې انبیاء علیهم السلام دي صدیقین شهدا دي صالحین نیکان خلق دي امام ابو حنیفه رحمه الله کم از کم به صالحینو کې خوده کنا نو چې توای صراط الذین انعمت علیهم الله د مړومن علیهم لار را توخه پاغي مکلا کا د امام ابو حنیفه رحم الله پای کې نو نو ولې امام ابو حنیفه رحم الله سره زید او عنایت کې او داغه خلاف پراپګاندا کې په مختلفو طریقو باندې دارنګه نور ائمه صالحینو کې خودی کنه نو چې صالحینو کې دي نو ته هواي دنه صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم چې تا به نام کړی دی پای کې خدا دي کنه نو ولي ور سره بغض او عنایت کې واسن اولائک رفیقا او خیسی دا خلق به بار د ملګرتیا صراط الذین انعمت علیهم الله دای کسان لار باندې کلک چې تا انعام کړو باغی باندې انعام تعالی ماوي چاغان بیاله مسالم دي صدیقین شهدا او صالحین دي غیر المغضوب علیهم یا بدل یا صفته چې بدل شي نو معنا دا چې نوی داسې کسان چې غضب کړی شي په دې باندې او نه دی گمراه دي یا معنا دا غیر المغضوب علیهم دلال دای کسانو چې غضب کړی شي باغی باندې او نه گمران دا غضب چې بشو دا سوګو سوره بقره نمبر 159 وګورئ پس دا غینا چې مونږ بیان کو خلقو له کتاب کې اولائک یلانهم الله دا کسان لعنت کوي بدی باندې الله او لعنت کوي بدی باندې لعنت هم کی مخلوقات چې د حق وینا یې پټه کړه الله اتفاقی لعنتی دي تولې د حق بیان نکې مفسرین ذکر کوي مراد ته نه يهود دي ځکه هغه مليانو او د عالم ډېر لوی درجه په اسلام کې د عالم درجه ډېر زیاته اوچته ده ځکه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وارث دی او کله چې عالم د خپل منزل نه واوړي او د حق وینا پریری د خلکو د وجنا چیرې کما حق بیان کو دا خلک به د جمعات نه وباسي دا خلک به مې د کلي نه وباسي، پیسې به نه راکوي، دا به نه کوي، نو بیا قرآن کریم ذکر کوي فمثلو کمثل الحمار یحمل اسفارا وې د مثال د خره دی چې باغ باندې کتابونه بار شي کله الله وای فمثله کمثل الكلب مثال د سپی ولی بلغم ابن باوراو یا بل مولاو د تورات عالمو او کله چې زید او عناد وکړو الله رب العالمین پاغه باندې لعنت وکړو غیر المغضوب علیهم دلار دای کسانو چې غضب کړی شو په دی باندې او سورہ انفال کې نو سوراتونو کې ذکر کړي چې دا مغزوم علیهم نه مراد هغه څوک دي چې هغه د جنگ نه وتښتیدو لکه سورہ انفال آیت نمبر 16 او ګورئ شپارسم نام سپارا سورہ انفال الله وی چې د میدان جهاد نو تختې دو نو دې اخته شو په حسین د الله باندې زائد د جهنم دی دا غضب مغضوب علی دی چې دا میدان جهاد نو تختې دو دارنګ مغضوب علیهم نه مراد یهود چاغي حق وینا پټولا د مغضوب علیهم نه مراد یهود چاغي کې بغض او حسد او عناد دارنګي د حق مقابله وا دا پرسو مقابله وا او نبی علیہ السلام او داغه ملګرو ته تکلیف رسولو نو د مغضوب علیهم نه مراد دی يهودو او دا قران کریم په ډیرو ځایونو کې ذکر کړي چې مراد د مغضوب علیهم نه دی هغه يهودو غیر المغضوب علیهم دلار دای کسانو چې غضب پر شوی پاوی باندې ولا ضالین نه لار د ګمرانو ضالین مراد د دین دی نصارا زکه ضالین معنی حیران او پریشان نصارا دا امیانو مخکې ما اصول د قران کې ذکر کړیو هغوی عوامو او هغوی ته به چې څه مولیانو د یهودو ویل هغوی به منل نو معنی دا ولا ضالین او نلار د گمراهانو چې حیران او پریشان دي لکه اوس هم ډېر عوام نور داسي وایي یره وي د چاو منو یو مولا راته یو سوې بل مولا راته بل سوې یاد ساته په قبر کې او آخرت کې په دې خبرو نه خلاصيږي دنیا له ډیر مړلې کله چې کپڑا راوړي دکاندار لاله شي نو کپڑا راوالي او داسې لوند کې او ګوري چې د وینې رنگ زی او کنا دارنګي کور کې چې درنا ګړه غواړي نو تلار شي او دو درې قسمه دکانداران نه ګړه راوالي او چې کور ته راشي نو درې واړه ور کمانډر لور کې ورته جدا جدا چې پخې کا چې پته ولګي چې کم یو ګړه صحیح ده اله هډیر مړانه دارنګي ارزه چې کور کې غواړي نو خشي هم ګوري او ارزان هم ګوري یو سټوډنټ دی هغه کله چې میټرک وکي او دا غینه پس بیا کله ایم ای کوي نیو رور ورته وای میډیکل کې وکا بل ورته وای نه بایو کې وکا بل ورته بل سوی بل ورته بل سوی نو دې سوی چې زه د سره ایم اس ایم سی او ایم نه کومه ډاکټران دي یو ډاکټر ته وی علاج داسې وکا بل ته وی داسې وکا بل وی دا تا چرته نه چیرې بس علاج سره نه کومه ډاکټرانو اختلاف ته نه آیله خو ګرځي خ ډاکټرم ګوري او پیسې هم لګي او هر سکه د دنیا هر کار لا تکړه او دین لم لا ماته دا یو مولا یو سو بل تعالی لا عقل نه درکړي یو مولا چې مسله کوي نو تا ته وایي چې پلاني کتاب کې داسې لیکلي دي یا زما استادانو بدا سویل زما پیرانو او مليانو بدا سویل او بل عالم وی زرا مسله کوم زکه چې د الله کتاب داسې وایي تعالی الله ته نه درکړي هغه ځان نه خبر نه کړي د الله د کتاب نه کوي او تا ته د قران آیت وي نو ته پای کې لږ سوچوګه کنه حیران او پریشان دی پس کې په دې چې یاره د چا منو چا پسې لاړ شو سورۃ الفاتحه کې الله رب العالمین رد کوي په فرقه باطله باندې په باطلو فرقو باندې لکه صفاتونه د الله رب العالمین بیان کړ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پدې سره رد کو په جهمیه باندې چاغی د الله د صفاتو نه انکار کوي دارنګي اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام یې وکړو او په منکرینو د نبوت باندې رد وکړو پاغي باندې ما لس نقطې ذکر کړې وې پرونی درس کې نبی علیہ الصلات والسلام رسالت او په منکرینو د نبوت باندې رد او پرویزیان باندې چې هغه د حدیثو نه انکار کوي د رسالت د نبی علی السلام نه دارنګ بردیو کو په مشرکین باندې الحمدلله سرا او په فلسفه باندې دارنګ ردیو کو په مجوسیانو صابینو دهریانو باندې رب العالمین سرا ځکه هغه وایي وای دا زمانه چلونکي یزدان او یرمن دي دا الله نه انکار کوي دهریا الرحمن الرحیم سره رد هغه چا چې د الله نه علاوه بل څوک د برکت خاوند ګڼي مالک یوم الدین سره رد دې په منکرینو د قیامت باندې اياک نعبدو سره رد دی په جبريو باندې هغه خلک چې هغوی وايي انسان مجبور محض دی هر څه په الله کوي که د ګناه کار کوي هم په الله کوي او اياک نستعين سره رد دی په قدريو معتزله باندې څه مطلب هغه وی انسان قادر مطلق دی هر څه په خپل کوي چاته ضرورت نشتا اهدنا صراط المستقیم سره رد په مبتدعين باندې په بدعتيانو چې هغه د ځان نه طریقې جوړ کړې د الله په دین کې صراط الذين انعمت عليهم په دې سره رد کو پر روافض او شیعاګانو باندې چې هغه د صحابه بد وای الله وینا صراط الذين انعمت عليهم چې الله په نام کړه اسوتي صحابه کرام دي تابعین دی او د هغه تابعین دی غیر المغضوب علیهم سره رد په يهودو او په هغه چا چې هغه حق پټي تر قیامت پورې په دې امت کې چې کم مولا د حق وینا پټږي نو باغی باندې رد دی بغیر المغضوب علیهم سره ولا ضالین سره رد دی په نصارو باندې چاغي وي موږ د چا منو چا پسې لاړ شو په صورت کې رد دی په فرق باطلو باندې ترجمه لفظي ترجمه د صورت الحمدلله ټول صفاتنا د خدای ته دي خاص الله لرا رب العالمین چې پالنه کوونکې تربیه کوونکې د ټول مخلوقات الرحمن یا مهربان په دنیا کې کافر او مؤمن الرحیم او خاص مهربان نه په آخرت کې صرف مؤمنانو مالک یوم الدین بادشاہ دې دور دې قیامت د بدلی واقدار اختیار من دې دور دې د بدلی ایا کنا بدو ایا کنا ساینا یا الله خاص عبادت کوي الله مونږه کلک کې په تابعدارې د نبی علی السلام الله مونږه کلک کې په قران کریم باندې چې یو ظلم راغستو بیا مونږ له په استقامت راکې کلکواله راکې صراط الذین انعمت علیهم لار دای کسانو چې تا انعام کړل باغی باندې چا انبیاء علیهم السلام دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین دي غیر المغضوب علیهم سوره فاتحه چې په دې طرز باندې زده کې او بیا مونږ کې نو بیا خوان کوي چې په یو یو ټکی باندې سوچ کې چې صراط مستقیم نه مراد څه شی دی غیر المغضوب علیهم سوق دي منون علیهم سوق دي غیر المغضوب علیهم نه لار دای کسانو چې غضب کړی شی په دی باندې او د صحابه بارک راضی کله به چاغي موږ کولو داسې به کولو مرغې و په پاسه کې نه سای ته پتن لګی دا غشه به استلې شو په موږ کې هغه له پتن و لګیدلې زګاری د موږ او د قران په مقصد ځان پوهه کړو نن د مسلمان په موږ کې خوند ولې نشتا ځکه پوهیږي خو نه کنه ما مخکې د طوطي او واقع ذکر کړه رټه یې لګولې ده او ځان یې په پوهه نه کړو غیر المغضوب علیهم نه لار دای کسانو چې غضب کړی شی په دی باندې ولضالین او نه لار د ګمراهانو امین الله زموږ دعا قبول کړي